خو زما استاد زنانه د دین نه خبره دي د قرآن نه خبره دي د پیغمبر علیه السلام د احادیثو نه خبره دي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کومه ښځه دنیا کې خپل خاوند له په ژبه باندې تکلیف رسوي وای د دغه مسلمان چې جنت کې کومه حوره ده وای هغه حوره ورته اواز کوي او زنانا خدای دې هلاک او تبا کا هلاک او تبا شي دا خو تا سره دنیا کې د یو څو ورځو میلمه دی زر دی چې ستانه به را جدا شي او موږ سره به الله جل شانه یو ځای زبان درازه ښځه چې خپل خاون سره خوله وي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي هغه ته به الله جل شانه په جهنم کې داسې عذاب ورکړي درېمه زنانه پیغمبر علیه السلام فرمایي چې هغه د سینو نه ځوړنده وه او په جهنم کې د سینو نه ځوړنده وه په جهنم کې او ملایکو به د اوسپنو په ګروزونو باندې واله پیغمبر علیه السلام فرمایي، دا هغه زنانه وه، سره د دې نه چې واده شوې وه، خاوند یې هم کړی و، خو بیا به یې د پردو سړو سره ناجایزه تعلقات ساتل. دا هغه زنانه وه چې واده یې کړی و، خاوند یې کړی و، واده شوې هم وه، او بیا به یې د پردو سړو سره ناجایزه تعلقات ساتل، یعنې دا بدکاره او زناکاره او ګنده او خچنه ښځه وه. الله جل شانه به داسې بدکارو ښځو ته په جهنم کې داسې سزا ورکړي چې الله جل شانه به هغوی د سینو نه ځوړنده کړي او د اوسپنې په ګروزونو باندې به ملایکې هغوی ته ګزارونه ورکړي او د قرآن کریم سزا د داسې زنانو دپاره الزانیة والزانی فجلدو کل واحد منهما مئة جلده واده بغیر واده والا سره بغیر واده والا خزه الله فرمایي چې کله زنا وکي نسل کوړی وای او د واده والا سړی او د واده والا ښځې چې بدکاري وکړي د قرآن کریم حکم دی د الله حکم دی چې داسې سړی او داسې ښځه سنګساره کوي سنګساره په کاڼو باندې نو هغه زنانه دپاره الله جل شانه داسې عذاب مقرر که چې هغه دنیا کې بدکاره وه زناکاره وه سره د دې نه چې واده شوی و او خاوند یې کړی بیا یې د پردو سړو سره ناجایزه تعلقات ساته یاره حیاناک او شرم شرمناک خزه د پردو سړو سره د تعلق تصورم نشي کولی حیاناک او شرمناک سره د پردو خزو سره د ناجایزه تعلق تصور او خیالم نشي کولی خو یاد ساتئ دنیا کې داسې سړي شته چې هغوی د پردو خزو سره ناجایزه تعلقات ساتي دنیا کې داسې ګنده او خچنې او مردارې خزې شته چې هغوی د پردو سړو سره ناجایز تعلقات ساتي پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو شپه خوب لیدلی و نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي زه په یو ځای باندې تېرېدم نو ما یو غار ولیده چې د تنور په شکل و دا خوله یې تنګه وه او دننه ډېر زیات کلاو او ارتو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي ما د دې غار او د دې تنور نه جړا او د چغو اوازونه واورېده پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کله ما دې تنور ته داسې سر ښکاره کړو نه ما چې وکتل دا تنور او دا لاندې غاړه دا د اور د لمبو نه ډک دی او په دې کې بربند سړی او بربندې ښځې پرتې دي او دا اور دومره سخت دی دومره چې کله کله دا سړی او دا ښځې د دې اور په لمبه باندې د دې غاړه او د دې تنور خولې ته راوچت شي دومره سخترین اور دی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي ما د جبرائیل علیه السلام او د میکائیل علیه السلام ما سره ملګري وو وایي ما هغوی نه پوښتنه وکړه چې دا څوک دي وایي ما ته وایي ای پیغمبره دا زناکار سړي او زناکارې ښځې دي زناکارو سړو او زناکارو ښځو ته به الله جل شانه داسې عذاب ورکړي بعضې روایاتو کې راځي تورات کې دا خبره لیکل شوې وه چې موسی علیه الصلاۃ والسلام ته الله کوم کتاب ورکړو تورات نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې تورات کې دا خبره لیکلې وه چې زناکار سړی او زناکارې ښځې به الله په جهنم کې د دې خپلو شرمګاونو نه الله په جهنم کې ځوړند کړي د دې خپلو شرمګاونو به ځوړندوي او ملائکه به د اور ګرزونه راخلي او هغوی به پې داسې وهي وایي کله چې هغوی جړا او فریاد کوي وایي ملائکه به ورته وایي هغه وخت دې رایاد کا ای سړیه چې تا به د پردو ښځو سره بدکاري کوله ای ښځې چې تا به د پردو سړو سره بدکاري کوله هغه وخت دې رایاد که چغې مه وه جړا مه کوه فریاد مه کوه نو الله به زناکار سړي او زناکارې ښځې د شرمګانه ځوړنده کې په اور د جهنم کې دا د مسلمان شان نه دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي یوه بدکاره ښځه دا خبره واورئ یوه بدکاره ښځه الله جل شانه په نیز باندې د زرو بدکاره سړو نه ډیره بده ده زر بدکاره سړي چې الله پاک ته څومره بد شي دومره الله پاک ته یوه بدکاره ښځه ډیره بد شي او د یوې نیکې ښځې د یوې پرهیزګارې او د تقوادارې ښځې نیکي او درجه د اویاو اولیاو سره برابره ده نو ګوره د زنانو نیکي الله ته ډېره زیاته خوښه ده یوه دینداره او پرهیزګاره ښځه د اویاو اولیاو نه اوچته مرتبه لري یوه زناکار او بدکاره ښځه الله پاک ته د زرو بدکار او د زناکارو سړو نه ډېره بده ده هغه زنانه چې الله جهنم کې د سینو نه ځوړنده کړې وه د هغه ښځه وه د هغه ښځه وه چې واده شوې وه خاوند یې کړی و بیا یې د پردو سړو سره ناجایزه تعلقات سات او نبی علیه صلات وسلام د زنا متعلق چې څومره زجر بیان کړي دا د مسلمان شان نه دی چې دی به بدکار او زناکار یاد ساتي الله جل شانه دا نکاح مسلمان ته څه لپاره راایستلې د لپاره چې نارینه او زنانه د بدکارۍ او د بدعملۍ نه بچ بیا یې نارینه ته یو دوه درې څلور څلورو ښځو پورې نارینه ته الله جل شانه اجازت د نکاح ورکړي ولې یو مسلمان سره زنا وکړي خو یاد ساتئ دا د زنا اسباب څه دي دا زنا د کوم یو شي نه پیدا